سورۃ الضحى د دین اخره پورې دا سلورم باب ورو پیرابي دوی سورۃ دی پدې کې اثبات د مقاصد او ارواو کې او د خپل شبهات او پرې او تزهید من دنیا تغییر آخرت دعوه د صورت تسری نبی علیہ السلام عورت د شبهه پر رسالت او بل ترغیب له پاداد رسالت او شفقت په مخلوقات او ذکر د درې نعمتونو چې دا یو بل باندې تفریح وای پشان درنا دا من پشان د شپې او جواب چې تر په خو دی دی والضحا او شاهد دې صاف او شپه کله چې فرشي اذا سجا تیار شي بالکل تیار شي نه یې پرې ستاله راستا وما قلا او نبی زار وتعالى نستا سره شبغ تاریخ کبیر کی منیب وئی منه من سب منه من یسب و منه من یحس علیه التراب چاب اور تکنزل کوئی چاب بلال کوئی موز ٹیم شو ماشو برالا بے قتل پجڑا وبئی راوڑے بے مشکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ځوان دی ځوان د الله پیغمبر دی ولا چې سر راخر وچې مخ استادلار دې لپاره مسله ګرانه ده مسله او رسو بیا ده قیصر او د کسرا خزانه هر څه امام رازی تفسیر تقریر چې شوی دی هغه درته ذکر کوي سو معنی کوي سوال په معنی د هیریدو لکه سوره بقره کې ویلي که یو زنانه خبره یې نو بل بیا یو سړی د زنانه کوي دا یوزال په معنا د ورکېدو پای کېدو لکه موسی علی السلام وی انا من الظالم زه خو تا نه ورکوم تا لیدلې نه مسندرو زوال په معنا د محبت لکه انک فی ظلال القدیم سورہ یوسف کی ہوئی ته خو یې په محبت زور کې وسو د یوسف تذکرہ کې وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب نبوي ديته څنګه كتاب ولل ایمان او نوی قوت په تفسیر د ایمان دا معنی نه چې ایمان ځکه انبیا د مخکې د وخت نه مؤمنان هر کس په ګراولو د باطوز مخکې د نبوت بعد د نبوت خصوصا کفر او شرک دانش ضد صدی شبیر احمد عثماني رحمه الله دا توجیه ذکر کړی لکه دې صورت کې وی انعامات او نبات شکی بیان دی پیغمبر ستا مثال درنا دی ساده تیاروا چې تاسو کار شي دنیا منوره ته وروخانه په دې باندې ممتاز د نور سورتو نه دا اخري صفات